چې متواتر اغي لوي ما رواه جمع عن جمع يستحيل توافقهم على الكذب ويكون مستندهم الحس چې یو کثرت د بل کثرت او جماعت نه نقل کړي چې دا غي جمع کېدل په دروغ باندې ناممکن او مستحيل وي او د دی د خبر مستند حیث وی یو امر محسوس یې ذکر کړی چې دا کار مونږ لیدلی په سترګو یا مو په خپلو غوږونو باندې اورېدلی بیا د هغې دوه قسمونه ذکر شول متواتر لفظي او معنوي د هغې امثله او مثالونه هم ذکر شول او دا مو ذکر کړل چې آیا متواتر له په خارج کې وجود شته کنه نو بعضی اهل علم ویلي چې خارج کې ورله وجود نشته خو دا قول غیر معتمد او معتبر بعضی اهل علم وی چې وجود شته خو قلیل او نادر دی دا غي تفصیل شوی بیا دا خبرم نسب العين کول پکار دی چې دا متواتر د علم المصطلح د مباحثو نه نه دی ځکه په علم المصطلح کې يبحث عن صحة الحديث وضعفه د حدیث د صحیحوالي او ضعیفوالي بحث کیږي او مخکې ذکر شول چې متواتر دا ثابت ته مفید د علم یقیني دی په دې کې د بحث او نظر له ضرورت نشته چې آیا دا صحیح دی که ضعیف دیلم پکې کتل نشته چې راویان د دې عادلان دي ضابطین او متقینین دي کنه دویم قسم د دې اخبار احاد احاد جمع د احد ده خدا احد په معنا د واحد ده د امام ثعلب رحمه الله نه تپوس شوی چې هل الاحاد جمع احد چې آیا احاد جمع د احد ده نو هغه ووی معاذ الله ليس للاحد جمع د الله په نوم پناهي حاصلوم د احد جمع خو نشته نو څوک چې احد جمع د احد ذکر کوي نو دغه ځای کې احد په معنا د واحد وي د دې احد جمع کله احدان مرضی لکه حدیث د سنن ابي داود کې راغلی صحابه کرام د اختر په موقع باندې وای فصلینا وحدانا مون موس کړو په داسې حالت کې چې مونږ منفردینو انفرادن مو موزه دا کړو مصنف رحمت الله علیه موي الاحاد لغه جمع احد وبابه وحده والواو والحاء والدال اصل واحد يدل على الانفراد دا واو حا دال نو خطیب بغدادي رحمت الله علیه تعریف کړي مصنف رحمت الله علیه ته نقل کړي چې ما قصر عن صفه التواتر چې په دې کې قصور او کوتاهی وي دغه صفت د تواتر نه د تواتر درې شرطونه ذکر شول مخکې چې د دې راویانو کې به کثرت وي دویم شرط دا چې دا کثرت به په هر طبقه د اسناد کې وي او دریم شرط دا چې امر محسوس به ذکر کړی چې دا کار مونږ لیدلې یا مو اورېدلې او سلورم شرط حافظ ابن حجر رحمت الله علیه نزهه کې ذکر کړي چې دا مفید د علم یقیني وي خدا په نفس الامر او حقیقت کې شرط نه دی بلکې دا حکم د دی دی وبنحوه تعریف الحافظ ابن حجر حافظ ابن حجر رحمه الله په ان په نزهه النظر کې د دې تعریف داسې کړي چې خبره واحد سلوي ما لم يجمع شروط المتواتر چې د متواتر هغه شرطونه پکې نه راجمه انواعه خبر الواحد يتنوع بالنسبة إلى تعدد طرقه إلى ثلاثة أنواع دا خبر واحد د تعدد الاسانید و الطرق په اعتبار سره درې نوع له تقسیمیږي چې یو له غریب وي دویم له عزیز او دریم له مشهور مخکې خدا خبره ذکر شو چې متواتر دا مفید د علم یقیني دی خو د خبر واحد باره کې د اهل علم اختلاف د درې مذاهب دي اولنې مذهب چې دا د جمهور اصوليين نه او یو روایت د امام احمد نه چې خبر واحد مفید د ځوان نه د ځوان نه مراد غالب ګمان امام نووي رحمت الله علیه په شرح د مسلم کې المنهاج کې دارنګي په التقریب کې د دې قول نسبت محققین او اهل علم لکړه او دا ویل چې دا د اکثرینو قول دی د دې علت او وجه دا ده چې عادل او ضابط راوی دا معصوم نه دی په جانب د عدالت کې د نه د خدای امکان شته چې څه ګناه ته واقع شي دارنګ په جانب د ضبط کې دا ممکنه ده چې د خطا شي سو وهم دی ورله واقع شي نو کله چې دا امکانات راغل د خبر مفید د علم یقین نشو بلکې د په خبر باندې غالب ګمان مونږ له حاصلېږي چې دا کم خبر در راکړه د غالب ګمان مطابق صحیح دی دویم دا ذکر کوي چې چرته دا مفید د علم یقیني شي نو بیا خو د متواتر او د دې تقسیم لاړو ضرورت پاتې نشو بیا خو دا دواړه یو شی شو په دې مسله کې دویم مذهب د اهل الظواهر دی چې امام مالک رحمت الله علیه لم د دې نسبت شوی او یو روایت د امام احمد نه چې خبر واحد مفید د علم یقیني دی چې کله خبر واحد په صحیح سند باندې ثابت شونه دا مفید د علم دی ځکه الله رب العالمین موږ له حکم کړی چې موږ به په اخبار باندې عمل کوو او دا تفصیل نه دی کړی چې ګني متواتر باندې به عمل کوي او په خبر واحد باندې بنه کوي نو د موجب د علم دی او علم په هغه شی موجب د عمل دی او موجب عمل هغه شی چې په غي سره علمي یقیني تعالی حاصل وي او ځوان وای نه فائدہ کوي ځکه د ځوان باره کې الله ویلي چې ان الظن لا یغنی من الحق شیئا دریم مذهب په دې کې دا دی چې خبره واحد خود اصل په اعتبار سره مفید د ځوان نه خو چې کله محتف بالقرائن وي د دې سره سقرینه وي نو دا بیا مفید د علم نظری دی علم نظری دی لویل شي چې المکتسب بالنظر والاستدلال په دې کې جمع د دې مخکینو اقوال راځي هغه چې کوم ادله ذکر کړی دي او فرق راځي چې متواتر ځان له نوع ده خبره واحد ځان له نوع ده دغه قرائن بس شي یو په دغه قرائنو کې دا دی چې حدیث مشهور وي چې د دې مختلف طرق راغلي وي دا غیر راویان د ضعف نه سالم او خالی وي دا حدیث چې د متن په اعتبار سره د علتونو نه خالی وي نو دا په دې قرینه ده چې دا حدیث مفید د علم دی دا رنګ دویم په دغه قرائنو کې دا دي چې یو حدیث مسلسل وي بالحفاظ المتقنین لکه د یو خبر واحد اسناد داسي عن احمد عن الشافعي عن مالک نو دا ټول جبال العلم والحفظ دي داسې خبر چې راشي اګر چې خبره واحد ده خدا به مفید د علم نظری وي دریم د قرائنو نه ده چې مخرج وي فی الصحیحین ځکه امت د صحیحین او احادیث قبول کړي دي د له تلقی بالقبول حاصله ده اهل علم ذکر کړي چې دا دریم قول کم ذکر شو دریم مذهب نو دا راجح ده حافظ ابن رجب حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دی له ترجیح ورکړی دا دغه مختار قول دی دا رنګ ابن قیم رحمت الله علیه په الصواعق المرسله کې د دې قول د قول اختیار کړی د ترجیح ور کړی دا رنګ امام غزالی امام رازی آمیدی ابن الحاجب نو دا دریم قول په دې مسره کې قول محقق او قول راجح دی چې کله محتف بالقرائن نو دا مفید د علم نظری وي دا خو مختصر تفصیل د خبرې واحد متعلق شو چې آیا مفید د علم یقیني دی که د ځوان باقی دا مثلا د علم الاصول د مباحثو نه ده بهترین تالیف او تصنیف چې په دې کې شوی نو دکتور احمد عادل الغریب په دې کې یو کتاب لیکلی چې دا غي نوم نه تثبیت حجیه خبر الواحد چې آیا دا حجت ته کنه نه څه د پاسه دوه سوه صفحو کې دغه رساله موجود د بهترین تفصیل یې کړی او بیا په عقاید او احکامو کې د دې څه فرق شته که نه نو راجح قول دا دی چې عقاید او احکامو کې دا فرق نشته چې عقایدو کې به خبرې متواتر وي او په احکامو کې به خبرې واحد وي شیخ البانی رحمت الله علیه په دې مختصر بهترین رساله لیکلې چې دا غي نوم د الحديث حجه بنفسه في العقائد والاحکام نو دا کوم تفصیل چې مونږ کو درې مذاهب مو ذکر کړل دا من حيث الافاده هر چې من حيث العمل والاحتجاج دی نو پدې کې خو شک نشته چې خبري واحد محتج به دی پدې باندې به په عقاید او احکام دواړو کې عمل کیږي لکه دا مخکې چې کوم دوه کتابونه او رسالې ذکر شوي په دې کې د دې مسلې وضاحت شوه حاصل دا دی چې د خبر واحد او متواتر دا فرق نشته چې ګنی دا یو باندې احتجاج بکیږي او په بل بني په دې یو به عمل کیږي په بل بني یا یو به په اعتقاداتو کې راخلي او بل په عملیاتو کې بلکې دواړه په عقاید او احکامو کې معتبر او محتج به دي د خبر واحد رومبنه قسم دی لوی غریب دا غریب صيغه د صفت مشبعه د غربت نه د غربت معنا د البعد عن الوطن د خپل وطن نه لري کېدل مسافر لم غریب وي كن في الدنيا كأنك غريب او په اصطلاح د محدثینو کې ما تفرد بروايته شخص واحد چې د دې پر روایت باندې یو شخص متفرد شوی دا تعریف ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه النظر کې کړی او ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې ابن صلاح رحمت الله علیه د حافظ ابن مندر رحمت الله علیه نه د غریب دا تعریف هم نقل کړي چې حافظ ابن مندوی لیدي الغریب من الحديث چې داغه حدیث را جمع کول شي د دې مقصد دا دی چې بعض ائمه داسې ولکه مثال ورکړي زهري او قتاده چې دا غیب په زورګونو سونو شاګردانو یو یو حدیث لبه په سونو زورګونو شاګردان ناستو نو دغه زورګونه سونه پرې د پدې کې یو کس را پاسي او ددنه په یو روایت باندې متفرد شي نو دی لوی غریب وای خو په دغه تاریخ باندې دا اشکال راځي چې دا خو ته حصر د غریبو کو په ضعیف کې ذکر راوي چې کله متفرد شي د داسې امام نه چې یجمع حدیثه نو غالبا د حدیث یا شاذ وي یا منکر وي او کم چې غریب دلته کې اصطلاحي ذکر کیږي نو پدې کې خو صحیح وي پدې کې حسن وي ضعیف وي پکار خدا دې چې دا تعریف دې ټول له شامل وي صحیح پکې داخلي دي ضعیف او حسن ابن مندر رحمت الله علیه چې کوم تعریف کړي نو داغي د غریب انحصار روسته پس کې په قسم ضعیف کې ځکه چې یو امام نه یو شاګرد منفرد شي په یو روایت او په سونو شاګردان تین روایت نه نقل کوي نو دا برستو راشي دی له یا شاذ و یا منکر که دا راوی ثقه وي او منفرد شوی نو عموما دغه روایت له شاذ وي او کنه دی ضعیف دی دغه امام نه منفرد شوی نو روایت له بیا منکر وي مصنف رحمة الله عليه وي وهذه الغرابة إما تكون غرابة مطلقة أو تكون غرابة نسبية دا کوم غرابت چې په سند کې راغلی نو یا به مطلق غرابت وي یا به نسبی غرابت وي غرابت مطلقه دی لوي چې د دې حدیث به اومدغه یو سند وي بل سند باندې بنی راغله او نسبیه دی لوي چې صرف د دې یو اسناد په نسبت سره د حدیث غریب دی ورنه د دې حدیث د متن د پاره نور اسانید هم شته الغریب المطلق د دې بیا دوه قسمونه دي د غریب یو له غریب مطلق وي لکه څنګه مصنف ذکر کړل متقدمین اهل علم دی له فرد هم وي د غریب مطلق له متقدمین څه وي تعبیر تنه په فرد سره کوي او رستو به ذکر کو غریب نسبی له بیا صرف غریب وي الغريب المطلق ويقال الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابه في اصل السند دا اغیلوي چې دا غرابت او یواله د دې په اصل سند کې دا تفرد د اصل سند نه مراد هغه ځای دی چې اسناد پاغي باندې مدار وي د راجح قول مطابق د اصل سند نه مراد تابعی دی او بعضی وی چې مراد ته صحابي دی لکه اوس د ابن حجر رحمت الله علیه دا قول ذکر کوي وي واصل السند الموضع الذي يدور الاسناد اليه ويرجع دا هغه ځای لوي چې د سند مدار پاغي باندې وي ولو تعددت الطرق الیه اگر کاغله بیا متعدد طرق راغلي وي مختلف اسانید وي مثلا یو حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات یو راوی دی عمر رضی الله عنه دا غنه لاندې رسته دی بیا ډیر راویان وي خو اصل حدیث چې کوم اصل السند دی د اصل په اعتبار سره پاغي کې غرابت او تفرد دی بأن ينفرد به عنه أحد التابعين چې د دې صحابي نه یو د تابعینو نه منفرد شي سواء استمر التفرد او لا برابر خبره ده که په لاندې طبقاتو کې دا تفرد بیا مستمر وي او که مستمر نه وي که رستو طبقاتو کې دا تفرد وي او کنه تفرد نه وي رستو بیا دا ډیرو نقل کړي دی لسه اعتبار نشته بان رواه عنه جماعه چې بیا د دې تابعین رستو تبع تابعینو کې یو جماعت نقل کړي وی وانما لم يتكلم في الصحابي وی خبرې په صحابي کې نه دي کړې شوې لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد ځکه مقصدی شی دا دی چې پاغي باندې قبول له حدیث یا رد د حدیث مرتب کیږي والصحابه عدول صحابه کرام ټول عادلان دي نو صحابي له خبره ورسېده پاغي کې بیا دا نشته چې تعدد بوي کنه بوي صحابه کرام عدول دي په غي باندې د حدیث صحت او ضعف نه دی مبني لاندې چې کوم د اسناد طبقات دي په غي کې بیا دغه شرطونه دي د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې کلام مفهوم او مقصد دا دی چې صحابي د اصل السند نه مستثنا کړي د صحابي نه لاندې غرابت او تفرد چې راغلي وي نو غیله غریب ویل کېدی شي ومن امثلته د غریب مطلق مثال بسی ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدیث د عبد الله ابن دینار دی چې هغه د ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې هغه فرمایل نه النبي صلی الله علیه وسلم عن بيع الولاء وهبته نبی اسلام د ولا د خرصولو او د غي د هبه کولو نه منه فرمایلی حيث تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ابن دینار په دې باندې د ابن عمر صاحب نه منفرد شوی دی قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث امام مسلم رحمت الله علیه وی وی ټول خلق ټول راویان چې د عبد الله ابن دینار عیال له په دې حدیث کې چې په دې طبقه د تابعینو کې د منفرد درسته د حدیث کې بیا شهرت راضی کنه خود ابن عمر صاحب نه دغه یو شاګرد د حدیث نقل کړی دی فالغرابه في هذا القسم واقعه في المتن والاسناد معا دا غرابت په دې قسم کې په متن او اسناد دواړو کې راغلي دی د غریب کله تقسیم په اعتبار د موضع الغرابت سره کیږي چې د غرابت په اسناد کې د کمتن کې نو دا کم مثال چې ذکر شو په دې کې په متن او اسناد دواړو کې غرابت راغلی دی غریب الاسناد والمتن سلوي دا غي تعریف څه شو هغه حدیث لوي چې لا يروى الا من وجه واحد چې دا غي صرف یو سند راغلی لکه دا حدیث مصنف رحمت الله علیه مثال ذکر کو یا د بخاری اخیرنی حدیث چې ده کلمتان حبیبتان الی الرحمن د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم والا د دین بیا امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل سنن او جامع کې تعبیر داسې کوي چې داسې حدیث ذکر کی چې داغه په متن او اسناد دواړو کې غرابت وي وای غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه امام ترمذی چې دا اصطلاح ذکر کی مقصد یې سوي چې دا حدیث غریب د سندن او متنن دواړه دویم نمبر الغریب النسبی ويقال المقيد دل غريب مقيد موي وهو ما كانت الغرابة في اثنائه داغه حدیث لوي چې د دې سند په منځ کې غرابت او تفرد راغلی وي اي بالنسبه الى شخص معين یو معین شخص لشه د دې حدیث نسبتو کې نو په دې کې غرابت ته وان كان الحديث في نفسه مشهورا اگر که متن د دې حدیث فی نفسه مشهور وي ولذلك سمي نسبيا د دې وجنه ورله نسبی ویل شي چې د فلانی راوی له نسبتو کې نو بیا غریب دی ورنه که متن له وګوري نو بیا مشهور دی فاذا روى صحابي عن الصحابي اكثر من واحد مثال به داسې چې د صحابي نه ډېر تابعین روایت نقل کی ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد بیا په دې ډېرو کې د یو تن نه صرف یو تن متفرد شي په روایت باندې فهذا هو الفرد النسبي نو دی بیا فرد نسبي وي غریب نسبي مورلوي غریب مقید مورلوي مثال به څنګه ما رواه الشيخان من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر نبی عليه السلام چې د فتح د فتح په موقع باندې مکه مکرمه لدن نکیدو په سر باندې جنگي ټوپۍ واغ خودو حيث تفرد به مالك عن ابن شهاب الزهري د حدیث باندې امام مالک منفرد شوه د خپل استاد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري نه نو امام مالک لچ د دې حدیث د اسناد نسبت شي نو د هغه په نسبت سره دی لویل شي غریب نسبی یا غریب مقید ورنه نور اسانیدم د دې متن شته په ډیرو اسانید باندې راغلی دی وکذا اذا كان المتن معروفا بروايه جماعه من الصحابه دارنګ چې یو متن معروف او مشهور وي په روایت د ډیرو صحابه کرامو ډیرو صحابه د نبی اسلام نه نقل کړي فینفرد به راو من حدیث صحابی آخر نو منفرد شي په دې باندې یو راوی د بل صحابي نه فهو من جهته غریب مع ان متنه غیر غریب نو په جهت د تابعی سره دا غریب د چې په منفرد شوی خو متن د دې حدیث غریب نه دی بلکې مشهور دی یا عزیز دی ومن امثلته د دې د مثالونو نس شه د حدیث ابي برده ابن ابي موسى عن ابيه رفعه الکافر یاکل فی سبعه امعاء کافر په وو کلمو کې خوراک کوي یعنی خوراک ډیر کوي داغه مقصد دا دی چې دنیا پسې یې بس او دغه حدیث کې دا راغلی چې مؤمن مسلمان په یو کلمه کې خوراک کوي مقصد دا دی چې د فکر د اخرت وی دنیا د مقصود نه ده فإنه غريب من حديث أبي موسى رضي الله عنه مع كونه معروفا من حديث غيره د ابو موسی شری رضی الله عنه د حدیث نه دا غریب دی سره د دینه چې دا معروف دی د نورو رواتو د احد د حدیث نه نور صحابه کرامو نم نقل له دا متن چې دا معروف دی عن النبي صلی الله علیه وسلم من وجوه متعدده په مختلفو اسانید دا متن راغله د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه د حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه لکه بخاری او مسلم کې راغلی حدیث د ابو موسی شری رضی الله عنه چې د امام مسلم ذکر کړی عن ابي کريب دا ابو کريب بیا په دې باندې تفرد کړی دی د دې وجنه ډیرو اهل علم د حدیث له غریب بیا ویل دي امام بخاری او نور اهل علم چې دا حدیث غریب دی خو چې نسبت ابو موسی اشعری رضی الله عنه له کې او متن د حدیث چې د نور صحابه کرامو لکه ابن عمر سه ابو هريره رضی الله عنه د دینم نقل دی نو د دینه امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع او صحیح کې داسې تعبیر کوي غریب من هذا الوجه چې کله یو حدیث غریب وي د سند په اعتبار سره د متن په اعتبار نه غریب سندا لا متنا دا غین امام ترمذی څه تعبیر کوي غریب من هذا الوجه او چې د اسناد او د متن دواړو په اعتبار سره غریب بیا څه تعبیر کوي غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه نو دې تعریفات له بیا د حدیثو په کتابونو کې خاص کر په ترمذی کې خیال کوي وقد كثر في اصطلاح علماء الحديث اطلاق لفظ الفرد على الغريب المطلق وي په اصطلاح د علماء الحديث کې په کثرت سره دا موجوديږي چې لفظ د فرد ذکر کی مراد تی نسوي غریب مطلق غریب مطلق د یاد شو کنه سلوي په اصل اسناد د دې کې غرابت وي چې دی له غریب سندن او متنن دواړه وي په یو سند سره راغلی اصل الاسناد نه مراد څه شی دی د صحابي نه لاندې تابعیه وي فيقولون هذا حديث فرض نو اهل علم وي هذا حديث فرض ويريدون به الحديث الذي تفرد به الراوي في اصل السند مراد د دی هغه حدیث وی چې اصل سند داغه کې تفرد او غرابت وی تابعی وی كما كثر في اصطلاحهم ايضا اطلاق لفظ الغريب على الغريب النسبي غریب نسبی باره کې د لفظ د غریب په کثرت سره ذکر کوي اما اطلاق لفظ الفرد عليه فقليل په دې غریب نسبی باندې چې د فرد اطلاق کوي نو دا استعمال قليل او نادر دی لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا ځکه دا غریب او فرد دا دواړه مترادف دي په اعتبار د لغت او په اعتبار د اصطلاح سره الا ان اهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته خو صرف اهل اصطلاح په دې کې دا تغایر او فرق کړی دی د کثرت او د قلت استعمال په اعتبار سره نو کثرت سره لفظ د غریب په څه باندې استعمالي د فرد په غریب مطلق باندې او د فرد د استعمال چې په غریب نسبی کې قلت سره کوي کثرت سره نه کوي هذا من حيث اطلاق الاسم عليهما دا په اعتبار د اطلاق د اسم په دی باندې چې دا نوم ورله اخلي واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون او کفعل مشتق له وګوري وای کله کله د دواړو قسمونو د غریب لا که مطلق دی او که نسبی دی په دې باندې دا اطلاق هم کیږي چې ضيق المخرج تعبیر تنه کوي دا حدیث ضيق المخرج دی امام سخاوي فتح المغیث کې ذکر کړي مراد د ضيق المخرج نسوي یا غریب مطلق یا غریب نسبی حکم د دې غریب څه دی نو اهل علم ذکر کړي لا يحكم عليه بحكم عام مضطرد دې لپاره یو حکم مضطرد او عام نشته چې غریب حدیث راغی غنی دا به ضعیف وي بلکې کله به پدې کې صحیح وي کله به پدې کې حسن وي کله به پکې ضعیف وي خو غالب په غرایبو کې څه شی دی ضعف دی ځکه دا تفرد بالحدیث چې دی دا مظنه الوهم والخطا دا غزه د ګمان د خطا او د وهم دی چې یو راوی متفرد شو په روایت نو اهل علم بیا دی لګوري چې دا راوی په اوله متفرد شوی عموما او غالبا حدیث غریب چې دا ضعیف وي خو کله په دې کې صحیح راځي لکه غرائب الصحیحین اولنې حدیث د بخاری انما الاعمال بالنیات دا غریب دی اخیرنې حدیث د بخاری کلمتان حبیبتان الی الرحمن دا غریب دی غم الائمه للغریب ائمه د حدیث د غریب مذمت بیان کړي امام مالک بوي شر العلم الغریب وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس په دې علومو کې بدترین علم چې دی شریر ترین غریب دی او غره علم خو هغه دی چې خلکو دا غي روایت کړي پټ نه دا نه چې یو سړی سره دغه علم موجود دی بلکې د بلا خلکو سره موجودي امام احمد ابن حنبل به فرمایل لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب فانها مناكير وعامتها عن الضعفاء تاسو دا غرائب احاديث ملي کوي ځکه اکثر دا مناکیر وي او عام احاديث دا د ضعفاء ونوي امام ابو یوسف رحمت الله علیه بوي من اتبع غریب الحديث كذب څوک چې د غریب حدیث پسې شو چې دا ناشنا غرایب لټۍ را لټۍ نو دی په دروغو کې مبتلا کیږي نو دا کلام د اهل علم چې دا کم مزمت کړي دا حمل له پدی باندې چې کم غریب د قبيله د مردود نه شاذ یا منکر وي او هر چې د قبيله د صحیح نه دی نو داغي مزمت نه دی کداغي مزمت وي نو صحیح نو بولی بیا غرایب ذکر کول أشهر المؤلفات في هذا النوع په دې نوع د غریب کې چې مشهور کوم مؤلفات شوي دي ړومبنه غرائب مالک للامام الحافظ ابي الحسن علي بن عمر الدارقطني د امام دارقطني کتاب د غرائب مالک دا مقصد نه چې امام مالک رحمت الله علیه د استغراب کړی دی د دن راویانو دا ذکر کړی په سند غریب سره دا کتاب د امام مالک رحمت الله علیه مفقود دی خو د دې نقول او نصوص په مختلفو کتابونو شروح الحديث یا د احادیثو په متونو کې موجود دي نو شیخ عادل وعصم زموږ د مرګره گاونډي چې دی دکتور د بیا د دکتوره پر رساله کې راجمع کړی ني چې دا غي عنوان د النصوص المنقوله عن کتاب غرائب حدیث مالک ابن انس للدارقطنی دا رساله اوس څو میاشتې مخکې مناقشه شوه په کلیه کې نو د امام مالک رحمت الله علیه دغه غرائب اصل کتاب مفقود دی خو د دې چې کوم نصوص د اهل علم په کتابونو کې موجود دي نو آی را جمع کړي دا غي دراسه او تخریج کړي دویم کتاب د الافراد د امام دارقطنی چې په 385 کې وفات ده امام ابن کثیر په اختصار علوم الحديث کې د کتاب الافراد د دارقطنی باره کې وایي وللحافظ الدارقطنی کتاب فی الافراد فی 100 جزء ولم يسبق الى نظیره د حافظ دارقطنی په افرادو کې یو کتاب د پسل اجزاو کې چې داغي نظیر مخکې چا نه ذکر کړو نه بیرست سوک ذکر کی د دې بعضی اجزا موجود شوی اکثر نسخه کامله چې دا غیر موجود او مفقود ده بعضی اجزا په جامعاتو کې طلبه او داغي تحقیق کړل او ټیم په ټیم ځنی اجزا په مخطوطاتو کې موندې شي نو د تحقیق سلسله جاری ده دریم نمبر اطراف الغرائب والافراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د ابو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي چې د 507 کې وفات ده د معروف په ابن القيسراني سره دا مخکینی چې کوم دوه کتابونه د امام دار قطنی ذکر شو الغرائب مالک او الافراد نرتب فيه الكتابين السابقين دا مخکینی کتابونه مرتب کړی دي دا ترتیب په مسانید د صحابه ورکړی دی یو صحابه صحابي احادیث را جمع کړي لکه ابو هريره رضی الله عنه بیا د ابو بکر رضی الله عنه بیا د عمر رضی الله عنه دی لوی ترتیب علی مسانید الصحابه او اسانید حذف کړي دي بلا اسانید دغه احادیث ذکر کړي اطراف د متونو صرف ذکر کوي کامل متن نه ذکر کوي یو طرف ذکر کوي لکه مسند د عمر رضی الله عنه چې ذکر کوي لکه وی حدیث د انما الاعمال بالنیات کامل بیا نه ذکر کوي طرف ته نه راواخلي او د امام دارقطنی مختصر تعلیقات ذکر کړي نو دام د الله رب العالمین هغه حکمت چې د بعض اهل علم کتابونه مفقود شوي خرست علما او د هغه ترتیب کړي تنسیق کړي یا اختصار کړي نو په دغه باندې دغه علم الله محفوظ ساتلی اصل کتابونه خو مفقود دي خو ابن طاهر المقدسي چې د په 1500 ومه هجری کې وفات شوی د دغه کتابونو ترتیب کړ نو ترتیب را رسیدلې مطبوع دی نو داغه علم الله ضایع کړ نه دار قوتنی امت لرا رسیدلې ومن مضان ومن مضان وجود امثله كثيره له د دې ډېر مثالونه په کوم ځای کې موجود دي د دې مزان څه شی دی مزان معنی مکان الوجود نو یو د مسند بازار چې د نوم د البخر الزخار خو مشهور دی په مسند البزار سره اتلس جلد کې دا کتاب مطبوع دی للامام الحافظ ابي بکر احمد ابن عمرو ابن عبد الخالق العتکی البزار چې د په 292 هجری کې وفات شوه دارنګ دویم کتاب المعجم الاوسط ته للامام الحافظ ابي القاسم سليمان ابن احمد الطبراني چې په 360 کې وفات شوه دی دا کتاب په لس جلده کې طبع دی المعجم الاوسط د امام طبرانی درې کتابونه دي په معجم نوم باندې یو لوی المعجم الكبير دویم د المعجم الاوسط دریم المعجم الصغير نو دا المعجم الاوسط چې دی په دې کې د غرایب ډېر مثالونه دي دا کتاب امام طبرانی مرتب کړی دی په حروف المعجم باندې د دې چې کوم شيوخ دي نو دا غي نمونه له ترتیب حروف المعجم باندې ورکړی دی او الالف بیا بیا سا هغه روایت د غي ذکر کوي کوم چې په حروف المعجم ني د دې کتاب بارکه به امام طبراني وی هاذا الكتاب روحي دا کتاب زما ژوند د روح د ځکه په دې کتاب باندې ډېر ستړی شوی خپل مشایخ په حروف معجم را جمع کول بیا د غي احادیث ذکر کول دا ډېر ستړیواله دی ډېر تعب دی پکې نو د به هاذا الكتاب روحي نو دا دوه کتابونه د دې مضان الوجود د مسند البزار او المعجم الاوسط د تبرانی حيث تجد في هذين الكتابين عقب كثير من الأحاديث المذكورة فيهما النص على تفرد الراوي بتلك الرواية وی په دې دواړو کتابونو کې چې کله احادیث ذکر شي نو د ډیرو احادیثو نه رستو به ته دا ګوري چې دی امامانو به دا تنسیس کړی چې په دې روایت باندې د فلانې راوی متفرد شوی دی دی بوي تفرد به فلان لم يرويه الا فلان عن فلان او ان ذلك الحديث لا يروى الا بهذا الاسناد او کله به د حدیث نه رستو دا ذکر کوي چې دا حدیث نه د روایت شوی مګر په دې یو سند باندې تفرد له اشاره کوي بعضی ورسره اهل علم قبول کړي بعضی قابل رد او قابل مناقشه دي ځکه کل يؤخذ من قوله ويرد دی به وایي چې لم يروى الا بهذا الاسناد او رستو اهل علم په بل اسناد باندې مغه حدیث مونته وي نو ادو کتابونه د دې فن مزان الوجود دي ړومبنی قسم چې هغه له غریب وي ا ذکر کیږي د غریب په لغت کې معنا ده البعد عن الوطن لريواله د وطن نه مسافر لم غریب وي او په اصطلاح د محدثینو کې د دې تعریف د ما تفرد بروايته شخص واحد چې د دې په روایت باندې یو شخص او یو راوی منفرد شوی د دې بیا دوه قسمه دي یو له غریب مطلق وایي چې د دې په اصل سند کې غرابت وي او دویم له غریب نسبی وایي چې په اثناء او سند کې غرابت او تفرد راغلی وي د سند په منځ کې حکم د دې غریب دا دی چې د دې لپاره یو عام قانون کلی نشته چې ګنې یا به همیشه صحیح وي یا به همیشه ضعیف وي بلکې په غریب کې کله صحیح هم وي کله پکې حسن هم وي خو غالب په دې کې منکر شاذ او ضعاف وي اهل علم د دې غریب مذمت کړی دی لکه امام احمد رحمت الله علیه بوي چې تاسو د احادیث غرایب ملي کوي ځکه عام په دې کې مناکیر وي او ضعیف وي دا زم محمول له پدې باندې چې کم پدې کې